بيان الكيفيه التي يروى بها الحديث والآداب التي ينبغي التحلي بها وما يتعلق بذلك وقد تقدم شيء من ذلك في المباحث السابقة وإليك ما بقي وإذا صفة رواية الحديث د دې تسمیه او د دې عنوان نه مراد څه دي هغه کیفیت بیانول چې په هغې باندې د حدیث روایت کېدی شي دارنګې هغه آداب بیانول چې په هغې باندې تأدب او تحلی پکار ده چې یو محدث په هغې باندې مزین وي او دغه آداب اختیار کړي او د کوم چې د دې سره تعلق دی وای بعض مباحث د دې مخکې تیر شوی او کم چې باقی دي ادا دي چې هل تجوز روایت الراوی من کتابه اذا لم يحفظ ما فيه چې آیا دا خبره جایز ده چې یو راوی د خپل کتاب نه روایت نقل کوي او د د دې کتاب حافظ نوي مطلب دا چې احادیث ورله په ضبط ثبت ضبط صدر سره نیات حفظ کړي نوي خو کتاب کې لیکلي نو د خپل مکتوباتو نه روایت د حدیث کول شي کنه ځکه روایت د حفظ نه چې دی چې کله راوی حافظ وي نو په هغې کې خو څه اشکال نشته اخو اصل دی محدثینو به د حافظې نه احادیث بیانول خو چې یو سړی حافظ نه دی صرف په کتاب باندې اکتفا کوي نو په دې کې د اهل علم اختلاف د درې مذاهب دي یو د متشددینو مذهب دی چې هغه په دې باندې روایت له حجت نه وای او روایت په دې باندې منع کړي او دویم متساهلین ني نو هغه په کې تساهل کړي او معتدلین متوسطین جمهور اهل علم دا وایي چې روایت من الكتاب دا جایز ده چې کله یو کس د دې تحمل په هغه وجوه سره کړی چې کوم معتبر وجوه دي د تحمل او بیا د خپل فرع چې دا د اصل سره مقابله کړی وي او د دې تصحیح کړی وي او د دې کتاب صيانت او حفاظت کړی تر دې چې د دې نه روایت بیانې نو به شروط جمهور اهل علم دې د جایز وي مصنف رحمت الله علیه دا مسله ذکر کړي وی روایت من الكتاب چې کله انسان حافظ ني هذا امر اختلف فيه العلماء فمنهم من شدد فافرط ومنهم من تساهل ففرط ومنهم من اعتدل فتوسط د اهل علم په دې کې اختلاف دی نو بعضی تشدد کړي نو زیاتې کړي او بعضی تساهل کړي نو غي کوتاهي کړي دا او بعضی اهل علم اعتدال کړي نو د توسط نه لار غستي او د وسطیت په منهج باندې روان دي فاما المتشددون فقالوا متشددين اهل علم داوي لا حجة الا فيما رواه الراوي من حفظه، حجت نشته مګر په هغه څه کې چې راوي د هغې روایت د خپلې حافظې نه کوي، د حافظې نه علاوه که په کتابت باندې دی اعتماد کوي دا روایت وایي معتبر نه دی، حاصل دا چې د کتاب نه روایت کول دی له دی ممنوع وی. روی ذلک عن مالک وابی حنیفة وابی بکر الصیدلانی الشافعی رحمهم الله تعالی دا د دی ائمو قول دی. واما المتساهلون فقوم رووا من نسخ غیر مقابلة باصولها اهل تساهل دا وی چې کوم چا روایت د داسې نسخو نه کړی چې د هغې مقابله د اصولو سره نی شوی خو بس روایت تنه نقل کوي دی لم معتبر وي په دغه اهل علمو کې ابن لهیعه رحمت الله علیه دی چې د مشهور ضعیف راوی دی نو دا د اهل تساهل قول شو چې دومره تساهل پکې کړه که د نسخې مقابله د اصل سره کړي که نه دی کړي بس کتاب د راخله چې دا ما د فلانی نه اوریدل دی او روایت نقل کوم واما المعتدلون المتوسطون وهم الجمهور جمهور اهل علم اهل الاعتدال دا وی چې اذا قام الراوي في التحمل والمقابله بما تقدم من الشروط کله چې یو راوي د تحمل او د مقابله په هغه شروط باندې برابر وي کوم چې مخکې ذکر شول نجازه الروايه من الكتاب د خپل مکتوباتو نه چې د روایت کوي نو دام جایز ده و ان غاب عنه الكتاب اگر کدا کتاب د دن غایب وي اذا كان الغالب على الظن سلامته من التغيير والتبديل کله چې غالب د په ګمان باندې دای چې د کتاب کې تغییر او تبديل نه راغلی ډیره زمانه د سر دا کتاب نه و خود له دا پته دا په دې باندې د متأکد دی چې زما په دې کتاب او مکتوباتو کې څه تغییر او تبديل نه راغلی چې په کې سګوت نه دی والی زیادت او نقصان نه دی کړی لا سيما ان كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا خاص کر د هغه چا نه چې په هغه باندې تغییر غالبا نه راځي دا خبره د هغه نه پټه نه پاتې کیږي چې زما دی کتاب کې بچا ګوتې والي نو بیا چې دی د کتاب نه روایت نقل کوي نو دا روایت صحیح دی په بل عبارت سره یعنی روایت د کتاب نه د جمهور په نیز باندې صحیح دی خو چې کله د دې تحملی په وجوه معتبره او د تحمل سره کړه وي مخکې چې کوم د تحمل وجوه ذکر شول او بیا د دې خپل فرعي مقابله د اصل سره کړی وي تصحیم کړی وي او بیا د دې خپل کتاب حفاظت هم کړی دا سالم وي د تغیر او د تبدل نه نو دی چې بیا د دین کم روایت ادا کوي دا روایت معتبر دی حکم روایت الضریر الذي لا يحفظ ما سمعه دا اوس بل مسله ذکر کوي د صفه روایت الحديث د عنوان لاندې چې د هغه اړون روایت چې هغه خپل مسموعات یاد نوي حافظ نه د خپل روایتو خو یو وخت کې د خپل کتاب کې لیکلی او دا غینه چې بیا کم روایت نقل کړي چې کله د نظر ختم شوی د دې روایتو یې څه حکم دی نو بعض اهل علم خو دې له ممنوع وي امام احمد او امام ابن معین رحمهم الله بوي چې د دې روایت صحیح نه دی ځکه په دې کې دا احتمال لري چې د په کتاب کې چا زیادت کړي یا څه نقص دی کړي د لبه پته ني او بیا شاګردانو لوي چې زما دا حدیث په ما باندې لول فلاني کتاب کې مالي کلیو نو په دې طریقه باندې به د ادا کوي دا ادای صحیح نه ده خود جمهور اهل علم مذهب چې کوم راجح دی غدا د اذا استعان الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه کله چې امداد حاصلې هغه نابینا چې غل خپل روایت نه ویات کوم چې اوریدلې دي استادانو نه چې کوم اوریدلې په حافظه کې نشته خو کتاب کې لیکلي نه د امداد غستې بثقه فی کتابه الحديث الذي سمعه په یو ثقه باندې په لیکلو دا حدیث چې دا اوریدلې یو ثقه کس ځان سره کېرولې د اغنه تعاون غستې امداد چې دا کوم احادیث ما د استاد نه اوریدلی تی لیکه وضبطه دارنګ استعانت حاصل کړي په یو ثقه باندې په ضبط الكتاب کې والمحافظه على الكتاب او د دې کتاب محافظه او حفاظت په یو ثقه باندې کړی نو درې خبرې شوې چې استعانت کړی په کتابه الحديث کې په یو ثقه د دې ضبط کړی او دریم نمبر د دې کتاب محافظه ورلاغ کړی وي واحتاط عند القراءه عليه سلورم د احتیاط کوي چې کله دا احادیث په د باندې لسته شي بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير دا احتیاط څنګه دی چې د غالب ګماني چې په دې احادیثو کې څه تغییر نه راغلی سالم دی نو صحت روایته عند الاکثر د د دا روایت بیا د جمهور او د اکثر علما په نسبت باندې صحیح دی ويكون كالبصير الامي الذي لا يحفظ د د هغه لیدونکي په شان دی چې امي دی خو احادیث ورله یاد دغه نه دی یاد نه دی په کتاب کې لیکلي د کتاب نه ویل شي خو حافظه نشته نو هغه کې مخکې د جمهور مذهب ذکر شو چې د صحیح قول مطابق په هغه شروط باندې روایت معتبر دی نو دغه شانتي په دې شروط باندې د روایت هم معتبر دی مشهور محدث ابو معاويه محمد بن خازم الضرير اته کال عمر کې د بس نظر کمزور شوی و بلکې نظر ختم شوی و نو د چې بکلا د محدث او د استاد د خلی نه حدیث یاد کړی و نه به یاد کړی او د اغي ادا به کول نو داسې به وی کذا فی کتابی وقال فلان کذا زما په کتاب کې دادی چې ما کوم لیکل دی خو فلانه داسې وایي د استاد د خلی نه به حدیث نو یاد کړي په خپل کتاب کې به وکړو نو به چې زما په مکتوباتو کې خدا سي د کذا فی کتابي خو وقال فلان کذا فلانې په دې الفاظ سره ادا کوي نو دا په دې مسله کې امام سخاوي رحمت الله علیه یو درې مذهب شو اول مذهب خداو چې روایت په دې باندې ممنوع دی دویم د جمهور مذهب چې دغه شرطونه او احتیاطات پکې وي نو د زریر روایت هم صحیح دی د خپل کتاب نه او دریم پکې دا مذهب شو چې احتیاط وکي دا سې وی چې زما په کتاب کې دا سې دی او زما فلانه کس دا سې دا روایت بیانای روایت الحديث بالمعنى وشروطها روایت بالمعنى او دا غي څه شرطونه دي د روایت الحديث بالمعنى نه مراد دا دی چې اداء الحديث بلفظ آخر غير الذي ورد به عن النبي صلى الله عليه وسلم حدیث په هغه لفظ باندې ادا کول چې نبی صلی الله علیه وسلم په غي سره نه دی ویلي دا غي نه په دې لفظ سره وارد نه دی اختلف السلف في رواية الحديث بالمعنى فمنهم من منعها ومنهم من جوزها د سلفو اهل علم په دې کې اختلاف دی روایت الحدیث بالمعنا کې بعضی دی له ممنوع وي بعضی دی له جایز وي تقریبا یو لس اقوال د اهل علم په دې کې دي چې حکم د روایت الحدیث بالمعنا څه دی مذهب د جمهور اهل علم دا دی چې روایت بالمعنا جایز دی خداغي د فارغ خپل شرطونه دي دا راجح مذهب دی لکه مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی د جمهور ادله بوایو بعضی پکې دا ذکر کړي په دغه مذاهبو کې چې د صحابه د پر روایت بالمعنا جایز ورستو خلکو لنه د جایز یو مذهب پکې دامو کده چانه لفظ د حدیث هیر وی نو بیا د روایت بالمعنا جایز دی او کنه لفظ د حدیث ور لیاد وی نو بیا ول روایت بالمعنا نه دی جایز په حالت د نسیان کې د لدا گنجائش تا بعضی وای چې جایز دی خو بالمرادف چې اصل لفظ د حدیث کم نه نو د هغه په مرادف لفظ سره ته روایت بالمعنا کول شي او د بعض اهل علم مذهب دا دی چې د مناظری او د افتا په وخت کې روایت بالمعنا جایز دی او هر چې په حال روایت کې دی نو په دې کې روایت بالمعنا جایز نه چې کله روایت نقل کې نو بیا به باللفظ نقل کې او په حال د افتا او د مناظری کې روایت بالمعنا وی نقل کول شي او بعضی وی چی مطلقا روایت بالمعنا جائز نه دی مصنف رحمت الله علیه صرف دوه مذهبونه ذکر کوي وی فمنهم من منعها ومنهم من جوزها بعضی منع کړه دی او بعضی ورله جایز ویلی فمنعها فريق من اصحاب الحديث والفقه والاصول منهم ابن سيرين وابو بكر الرازي جمهور سلف او خلف د محدثین او فقها او اصولیین نه دارنګ ائمه اربعه د دې قائل دي چې روایت بالمعنا جایز ده خو کله چې راوی په دې باندې جزم وکي چې دا معنا یې پوره ادا کړې ده دا نه چې بس څنګه دې ادا کونو هغه شان به دې د لپاره شرطونه دي چې کم په اصل لفظ کې معانی راغلي دي هغه معانی به تا په خپل الفاظو کې مروستي وي که پاره کې نقص او کمی راغلی چې اصل لفظ د نبی علیه السلام کوم راغلی په هغې کې کوم معانی پراته دي د هغې مقاصد کوم دي او دا ځای چې کوم ادا کوم د دې دغه مقاصد په دې کې شته که نشته دویم ان یکون خبیرا بما یحیل معانیها دی به خبردار وي عالم به په هغه څه چې د هغې د معانیو احاله کول شي کم معانی چې په هغې کې پراته دي به د په الفاظو کې وي وهذا كله في غير المصنفات دا ټول په غیر مصنفاتو کې چې کله دغه شانتي روایت نقل کوي اما الكتب المصنفه فلا يجوز روايه شيء منها بالمعنى کم چې کتب مصنفه دي نو دا غي روایت بالمعنى خو نه جایز مثال په تور صحیح بخاری زما مخې له پروت دی او زه د دین حدیث په خپل کتاب کې را نقل کوم او بالمعنی ذکر کوم دا جایز نه دی دا په هغه زمانه کې و چې تدوین د احادیثو لا نه و شوی، چې تدوین کله په کتبو کې وشو، مصنفاتو کې وشو، نو اوس به هغه الفاظ نقل کړې کوم چې په هغې کې موجود دي. وتغییر الالفاظ التي فيها اوس به تغییر د هغه الفاظو نه کې کوم چې په هغې کې دي. وان كان بمعناها اگر که د هغې په معنا باندې وي لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات دا روایت بالمعنا خو د ضرورت د وجې نه جایز و کله چې به د راوی نه یو کلمه د کلماتو نه غایبه وه یاد به ورلنو لفظ خو دومره به پویو چې دا معنا یې ده دا مفهوم یې دی نو هغه وخت کې به دا ادا کوله اما بعد تثبيت الاحاديث في الكتب فليس هناك ضروره لروايه ما فيها بالمعنى احاديث چې کله مدون شول په کتابونو کې مصنفاتو کې نو د ضرورت ختم شو اوس روایت بالمعنى له ضرورت نشته هذا وينبغي للراوي بالمعنى ان يقول بعد روايه الحديث وی راوی له دا مناسب او پکار دي چې کله روایت بالمعنا او کې چې ورپسې داسې وي او کما قال او نحوه او شبهه د دې پشانته د دې غونته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د جمهور ادله دا دي چې روایت بالمعنا ول جایز ده ځکه وي وقایع چې وګوري عمل د صحابه کرامو د تابعین وګوري کله یو قصه په مختلفو الفاظو سره دی ادا کوي یو واقعا وی یو قصه په احادیثو کې راغلی وي خراویانو په مختلفو الفاظو سره ادا کړی وي خدا سي ادا کړی وي چې اختلال او اختلاف فی المعنا نه راځي مقصد د ټوله واقع یو وي اگر چې الفاظ جدا وي نو دا په دې باندې دلیل دی چې روایت بالمعنا جایز دی که جایز نه وي نو سلف او تابعین بداول کوله او دویم په دې باندې اجماع ده چې د شریعت ترجمه نور لغات لکول شي چې خلک د الله دین لرا بلې هغه له دعوت ورکې نو په دې کې یو قسم نقل د عربیت نه عجموالی لا عجم لا د غي په زبان کې ته د شریعت ترجمه کینو دا خو په اجماع او اتفاق د اهل علم سره جایز شوه چې په دې کې د یو لغت نه ته بل لغت له منتقل کېږي نو یو لغت عربي چې یو لغت ته خو یو لفظ په ځای باندې بل لفظ ذکر کې چې معنا پی پورا ادا کیږي نو خو به طریقه او لا جایز شول دریم جمهور اهل علم د دې د جواز د پاره دا وجه ذکر کوي دا تعلیل ذکر کوي چې دې له ضرورت ته ځکه په التزام د لفظ واحد کې حرج شدید دی خاص کر د هغه چا د پاره چې داغه حافظه دومره قوي نه وي چې به عینه هغه لفظ دی یاد کی خو مقصد او معنا ورله یاد ده نو په هغه سره دغه لفظ ادا کی کته وی چې نه التزام د هغه لفظ کوي نو په دې سره به ډیر سنت ځای شي ډیر حدیث به ځای شي دارنګ اهل علم ذکر کړی دي چې کله یو راوی یو لپس په کتاب کې یو شانتی عمومي او په حافظه کې بل شانتی دی اختلاف راشي د کتاب او د حافظه د په کتاب کې یو حدیث یو شانتی لیکل او په حافظه کې د بل شانتی دي چې دا لفظ خو مال یاد داسې او په کتاب کې مدالي کې لدی صورت کې بس کوي اهل علم ذکر کړی د دې دوه حالتونه دي یو دا چې د اعتماد پر حافظه کې په کتاب باندې و اولی لیکل کړي دي بیا د خپل لیکلو نه احادیث یاد کړي دي نو په دې صورت کې معتمد بیا کتاب دی د حافظي له اعتبار نشته او کنه د د احادیث د استاد د خلی نه یاد کړی وي او داغې نه پسې لیکلی وي نو په دې صورت کې بیا معتمد حفظ دی خو هغه صورت کې چې کله د شک راغې نو بیا به اعتماد په کتاب باندې ځکه په حالت د شک کې د دا غضبت الصدر ختم شو او کم چې ضبط الكتاب دی نو هغه باقی دی نو په ضبط الكتاب باندې بده بیا عمل کوي چې کله شک راغی خو بیا هم اهل علم ذکر کړي چې په دې صورت کې افضل او بهتر دا ده چې کله دا حدیث ادا کوي روایت کوي نو چې د دې دواړو صورتونو په منځ کې جمع وکړي نو د په روایت کې دا سي وي حفظي کذا وفي کتابي کذا دا د محدثینو نه نقل دي ای به زما حافظه دا وي او کتاب کې مې دا حدیث دا سي لیکل دي نو جمعواله به د دواړو په منځ کې کولو بل مسله چې د صفت روایت الحديث سره متعلق ده چې کله یو راوی په خپل سماع کې یو شی عمومي او د یاد نوي اذا وجد الراوي سماعه في كتابه ولم يتذكره یو کتاب راواغستو چې پاغه کې د دې د سماع لیکل شوی په خوا چې به اهل علم یو کتاب د استاد نو اوریدو نو د هغه په اول صفحه باندې به سماعات و لیکل شوی به چې فلانی فلانی فلانی دا کتاب د استاد نه اوریدل دی نو یو کتاب یو راوی راواغستو د د سماع هم پکې ذکر ده چې د فلانی قسم د فلانی استاد نه دا کتاب اوریدل خو دل یاد ني نو په دې صورت کې د په دې باندې روایت کول شي کنه د اهل علم په دې کې دوه مذهب دي یو دا چې دله د دې روایت تراغه پورې جایز نه تر سوچ د رایات شي ونیه چې ما دا د دې استاد نه اوریدل کنه دی اوریدل دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دویم دا چې د دې کتاب روایت کول ورله جایز دي خو اهل علم د دې لپاره څه شرطونه ذکر کړي یو شرط دا چې دا سماع د په خط باندې وي یا د هغه چا په خط باندې چې د پاغ باندې فقواله او اعتماد وي یو ثقه او معتمد کس دا لیکلی دی دا خط پیژني چې فلانه ثقه سره دی او غدا سماعات لیکلی چې فلانی فلانی دا کتاب اوریدل یا د خپل خط پیژني چې ما لیکلی خو ما له وصیات نه دي چې استاد نه مې اوریدلی کنه نو یو شرط دا شو چې دا لیکل دا سماع به د په خط باندې وي یا د یو ثقه او معتمد په خط باندې او دویم دا چې دا کتاب به محفوظ وي سالم به د تغییر او د تبديل نه او د د پزړه کې به دا اطمینان وي اگر چې یو یو حدیث خود له نه دی یاد خو پزړه کې دا اطمینان شته چې دا لیکل کم شوی دی نو دا خو ما لیکلی چې سماع ده او بل دا کتاب محفوظ دی ټول حدیث قران نه دی چې دا فلانه فلانه حدیث می اوریدل خو بعضی می ذهن کې راځي چې دا فلانه لفظ می اوریدل نو دا شرطونه چې کله موجود شي نو بیا د ده له د دې کتاب روایت کول جایز دي، ادا کول یې ورله صحیح دي. دا مذهب د امام شافعي، د عامو مالکیو، د امام ابو یوسف، امام محمد، او دا په دې مسئله کې راجح قول دی. مطلب دا د جمهورو قول دی چې په دې دوو شرطونو باندې د دې روایت کول ورله جایز دي.